د تاج نه چې کوم کسان له خپلو ښځو نه زهار کوي د دوی مېرمنې د دوی میندې نه دي د هغوی میندې خو همغه دي چې هغوی زیږولي دي دوی یوه ډیره ناوړه او دروا خبره کوي او حقیقت دا ده چې الله پاک ډیر معافي کوونکی او بخښونکی دی او څوک چې غلام ونه مومي هغه دې دوه میاشتې پر لپسې روزه ونیسي مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د شپې څو مسکینانو ته خواړه ورکړي دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسو پر الله پاک او دغه پر پیغمبر ایمان راوړئ وللكافرين عذاب مهين کوم کسان چې لا الله پاک او دغه پیغمبر نه مخالفت کوي هغه به په داس شان ذلیل او خوار کړی لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوی دي موږ روخانه سرګند آیاتونه نازل کړی دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په غو کې شپږم الله پاک نه وي د پټو خبرو کوونکي کله دې نه کم وي یا زیات هغه چې هر چیرته وي الله پاک ورسره دی بیا به د قیامت پر ورځ هغه ته دا وخی چې هغه څه کړی دی الله پاک په هر شي باندې عالم دی آیا تا هغه کسان نه دي لیدل چې هغوی له پټو خبرو کولو نه منع کړل شوي وو بیا هم هغوی هماغه حرکت کوي چې د هغه نه هغوی منع کړل شوي وو دوی په پټه پټه په خپل بیل کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې همغسې الله پاک پر تا سلام نه دی کړی او په خپل زړونو کې وایي چې زموږ پر دوه خبرو باندې الله پاک موږ ته ولی عذاب نه راکوي د دوی لپاره دوزخ کافي دی دوی به د هغه د سن مواد چې ډیر ناوړه عاقبت دی د دوی